المعرب دا فصل دی په بیان د تعریف د اسم معرب دی اوس په دې سره سره چې یو خدای دی چې موږ مقصد دی مینا د ندار سره معرب مبني پیژني سنا تر په معرب مبني پیژني او بل دا چې سره عامل او معمول پیژني سنا تر عامل او معمول دا ټول ترکیبونه په یو رسنه دي خالي اوس لا معرب مبني پیژني او بیا دا رفع مرفوع راځي منصوب راځي شور راځي غلط غلط عامل دی یا تر باقي په تاریخ کې اسم المعرب دا فصل په بیان د تاریخ د اسم المعرب اسم المعرب چاته ویل کی وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل اعني الحرف والاب الحاضر والماضي اسم معرب چاته ویل کی وهو دا هر هغه دا درې واړه ولې مفعول نه شته چې په دې کې معنا مقتضیه دی را چې فاعلیت او مفعولیت او اضافه ته هغه پکې نو صدې خبرې ته معنا معنا مقتضیه معنا مقتضیه دی را پکې نشته یعنی دا ماضی حروف او دا امر حاضر نه فاعل واقع کېدل شي نه مفعول واقع کېدل شي نه مضاف الیه نو تعریف د اسم معرب دا دی دا هر هغه اسم دی رکب مع غیره چې د دې ترکیب د چا سره غلې نو دا ترکیب مع غیر نه مراد څه دی موږ ویل یتحقق معه عامله چې متحقق کیږي دا سره څه شي عامل دې وجه نه دې سره دا په اعتراض وشو نو چې اسم معرب هغه اسم چې ترکیب د غیر سره غلې دا به د خپل کوم چې اسم د ترکیب د غیر سره غلې دی لیکن بیا هم دې ته خلک څه نه وایي مورب نو لکه غلام دې دین واخله غلام یو اسم دی ترکیب د غیر څخه راغلی دی چې هغه څه شی دی زید دی لیکن بیا هم دې غلام ته خلک څه نه وی لکه ا ما دا ترکیب چې د دې ته مورب نه وایي ولا يشبه مبني الاصل او د دې مشابهت په چا سره نه لکه مبني الاصل سره نو دې کټ سره دې باندې یو اعتراض واري دي چې کومه چې مورب دې ویل کیږي چې د مشابهت په چا سره نه لکه زبر توکم یو اسم با معرب دی مشابه دی د مبني الاصل سره لیکن بیا خلک ورته څه نه وایي مبني نه وایي ورته معرب وایي لکه غیر مسترک واخله غیر مسترک چې مشابه دی د مملولا سره مملولا سره څه دی ماضی ده ماضی سره په کې شي مشابهت ده په دوو سيزونو کې ځکه څنګه ماضی محتاج ده دوو سيزونو ته یو فاعل او بل مشتق من هوتا دا دغه چې دا غیر مسترک هم دوو سيزونو ته محتاج دی چې هغه دوه سببین نو دې دوه سببین ته محتاج دی هغه دوه سيزونو مستقل هو فاعل ته محتاج دی نو د دې غیر منصرف مشابهت د مبني اصل سره راغله ځکه ماجی کوم مبني اصل ده لیکن بیا هم دې تعالی ته څوک معرب دې ته څوک مبني نه ولکه بیا هم څه شي ولکه معرب موږ ورته چې مراد مشابهت مشابهت مؤثره ده او د دې مشابهت راغله دا غیر مؤثره ده ولی موږ وایي ځکه لکه څنګه چې د دې غیر منصرف په دې دوه سيزونو کې د ماضي سره مشابهت ده دا رنګ د تاسو سره مشابهت ده الکه د مضارع سره مشابهت ځکه مضارع محتاج د مستقبل هو او تا تا فاعل تا او مضارع کی څه ده معرب ده نو لہذا د دې وجنا مراد مشابهت ته مشابهت مؤثره ده ولا تشبه د مشابهت باندې مبني الاصل د تا سره د مبني الاصل نو هر تعریف مستمید په شابه په جنس او په چلتا وهو كل اسم اسم معرب هر هغه اسم ته ویل نو ټول اسماء په کې چې څه لکه شامل رکبه مع غیره رکبه چې ترکیب راغلی نو دا ترکیب سره ټکی سره دا فصل اول دی په دې سره هغه اسماء چې خارج چې هغه چې شری لکه الف با تا تا واخله یا هغه اسماء چې په ترکیب کې واقع شوي نه دا ټول چې دی لکه مبني ما غیر اسم مراد ته نتی چې ده اف اسماء چې ترکیب د تا سره راغلی عامل سره راغلی نو دې سره هغه اسماء مرکب خارج دي چې دي خو مرکب په ترکیب د تا سره نه راغلی دا ولا یشبه مقیل اصل دا دریم فصل دی په دې سره هغه اسماء چې خارج دي چې اسماء دي یو مرکب دي ترکیب د عامل سره راغله د مشابه دي د چا سره مبني اصل سره لکه جاءني هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء بیا دي اسم معرب ته یو بل نوم دی چې هغه اسم متمکن مرتبه اسم معرب مرتبه او اسمي ولې ورته متمکن د تمکن نه دی تمکن جاي دي هندته ویل کیږي اسم معرب هم ځکه اسم متمکن ویل کیږي ځکه د اعرابات ثلاثه د څه شي ورته نحو مثال د څنګه لکه زیدو اخلا په دې کې قامه دې کې قامه په دې د فاعل او دې ترکیب راغله د خپل عمل عامل سره چې قامه ده نو دې معرب دې اعراب رفع ده لا زیدو وحده تنها زید معرب نه دی ولی معرب نه دی د عدم ترکیب ځکه چې څه پکې نشته دی ترکیب یې کې نه دی واقع شي ولا هؤلاء او نه هؤلاء معرب د په ترکیب کې اقامه هؤلاء اقامه فعل هؤلاء فاعل دی دا معرب نه دا ولې ځکه چې ترکیب د عامل سره غلا دی او دې کې شي دی مشابه له چا سره مشابه دی چې معرب شو مثال دا اوسو چې الک په د باندې اخر د دې په مختلف کې په اختلاف د چا سره او عامل سره کامل رافع راغی نه دی مرفوع او کامل ناسب راغی نه منصوب دی کامل جر راځي نه لږی شي وحكمه کې دا حکم مضاف دی هو زمير څه دی لکه مضاف الیه دی او دا زمير سات راځي نه اسم مورب راځي نو معنا دا سو حکمه او اثر مرتبه په دې اسم مورب باندې دا دی حکم مختلف معنی لري حکم په معنا د نسبت او امر الى امر ایجابا او سلبا نسبت یو شی بل شي ته په طریقې د ایجاب یا په طریقې د تا سره سلب سره دې تم حکم ورکړي او حکم په معنا د اثرې مرتبه سره یو شی باندې چې کوم فائدہ مرتب وي معرب شنو څه تل نو دا فائدہ د په مرتب شو اثر په دا مرتب شو چې یې اختلافات اخر باندې دې مختلف کیږي د چا دو اختلاف دا و دې باندې یو سوال وایي ته و حکمه اثر مرتبه د معرب د معرب دا اثر دی چې اخر په مختلف کیږي په اختلاف الک معرب خو اثر نه ده دا اختلاف خو د معرب اثر نه ده دا اختلاف د چا اثر ده عامل دا اثر ده چې اخر د معرب ده تا د دې حکم نسبت معرب ته وکړه تا د دې اثر نسبت معرب ته وکړه حالا کې چې تا اختلاف اثر څه دی دا د معرب نه دی بلکې دا د چا نه عامل دی موږ ورته وایو چې دا د اشر نسبت معرب ته شوی دی هاذا لادنا ملابسه دا د لګ مناسبت او د ملابسه ته وجنه هغه مناسبت او ملابسه چې کې دا عامل چې اثر کوي په چا کې اثر کوي او معرب کې اثر کوي نو د دې وجنه دلته موږ د اثر نسبت چاته وکړو معرب وحكمه اثر مرتبه د دا د ان يختلفا چې اصل په مختلفيږي د دې اسم مرب په اختلاف د عوامل سره بیا اصل اسم مرب بدليږي بیا عام د کدا اختلاف ذاتی دی او کدا اختلاف شي شوی اختلاف ذاتی دا معنی چې په جز د کلمه کې چې را ترکا تجود لکه جاء ان ابو رايت ابا کمرت او اختلاف چې په دې دا معنی چې هغه حرف په خپل حال دی خدای حرف صفات بدل شي جاء ان زید د ایتو زیدن مرتو بیا د اختلاف ذاتی عام دی کدا حقيقي وي او کدا حقيقي لکه جاء ان ابو ذر ایتو ابا مرتو حکمی مثال به څنګه لکه جاء ان رجلان رأيت رجلين مرتو ترى نسبي جري کې رجلين رجلين په یو حالت دی لیکن دته حکم د حالت کې کېږي او اختلاف د صفاتي عام دی کدا حقيقي وي او کدا اختلاف د صفاتي شي وي بیا لفظي او کسي شوی تفسیری لفظي دا معنی چې دا اختلاف په لفظ کې کارت تفسیری دا معنی چې لفظ کې خنخ کار کې تفسیرا بدلږي لکه جاء ان موسی رايت موسی مررتو یا سری پاک ورو چې اختلاف مختلف دي یا چې د اختلاف دا عوامل سره اختلاف پر نفسي اختلافي لفظي لکه جاء ان زيد جاء فعل ویني خیال ته کلمه مفعول به زید فاعل دی د طرف راغلی دا ایت فعل فاعل زیدان مفعول به دی د کنه صبر راغلی مرض فعل فاعل بازار دی دی مفعول او تقدیرا یا په اختلاف تقدیری تقدیری سمانا چې په لفظ کې دا اختلاف کار کیږي نه لکه جاءنی موسی رأیت موسی مرض بموسی نو موسی په دې وړو حالتونو کې علاقه څه نه یو قسم دی په دې کې کوم تغییر او تبديل نه دی راغلی لیکن دې کې تقریبا اختلاف راغلی الاعراب ما به يختلف اخر المعرب دا مخکې ویل اعراب چاته وي اعراب دا هغه حرف یا دا هغه حرکت دی چې د دې حرف او حرکت وجینا اخر د اسم معرب څخه کیږي لکه بلکې دلته هم دا وایا اعراب هغه حرف ته وایي یا هغه حرکت ته ویل کیږي چې باغی سره اخر د اسم عرب شي کیږي لکه او بیا اخر د اسم عرب شو سره بدلی کې دا عام دی دا اختلاف ذاتی وي دا اختلاف شي ذاتی بیا عام دی دا حقيقي وي دا حسني وي صفاتي عام دی دا حقيقي وي او کدا چې شی لکه اعراب په څو قسمه ده چې په دې باندې نو الکا دا راز ها اعراب یو ارزو قسمه نه یو اعراب الحرف ده یو اعراب اعراب الحرکت زمنی او فقی او ذاتی او اعراب بالحرف ذاتی کیږي واو الف یا الاعراب اعراب ما دا هغه حرف حرکت تویل کیږي یختلف اخره مختلف کیږي اخر د اخر المعرب اخر د اسم معرب ما به چې په سبب د اعراب سره یختلف مختلف کیږي اخر المعرب اخر د کته سوال وکي چې اخر د اسم معرب په اعراب د وجنه نه بدلېږي بلکې د څه نه بدلېږي نو موږ چې د اخر د اختلاف لپاره یو سبب قریبه دی ولا سبب بعیده دی نو دلته د اعراب چې د سبب قریبه دی بي اخر المعرب نو موږ اختلاف دوه سبب دي نو عامل سبب بعیده دی او د حرف حرکت څه دی لکه سبب قریبه دی دلته مراد نه سبب قریبه دی يختلف اخر المعرب چې مختلف دي په دې سره اخر المعرب لکه زمه واخلا فتح او کسره واخلا یا واو الف یا واو نو دې ته اشاره درته وکړه چې اعراب یو بل حرف دی او یو اعراب بل حرکت دی نو اعراب بل حرکت څه ته ویل کېږي ضمه او فتحه او کسره تل کې اعراب بل حرف واو الف یا اعراب الاسم او اعراب الاسم معرب دی علی ثلاثه انواع عند فضل رفع دانه څه دی ورکه څه دی دا خبره موږ وکړه یو رفع دا یو زمه ده رفع عامه ده او زمه چې ده رفع په درې شیزونو رفع دا معنا نه چې خامخا په دې سمبال کې راځي پیش برځي یا به زمه راځي بلکې رفع په درې شیزونو سره راځي نو وای دا چې مرفوع ده دا ضروري ده خامخا ته به چې وي زمه کله رفع په زمه سره راځي کله په الف سره راځي کله په واو سره راځي نو وای دا چې منصوب ده نه سبدا معنا نه چې خامخا به څه شي وي فتح بلکې نه څه خصوصي سيزونه سره راځي څلور ټول کله په فتح سره او کله په چا سره کله په کسر سره او کله په چا سره راځي یا سره او موږ وای دا اسم مجرور دی نو جر دا معنا نه چې خامخا به شي وي کسره جر کله په چا سره راځي فتح سره تکبیر سره کله جر په فتح سره کله جر په چا سره راځي یا سره راځي او دا رفع تول رفع ویل کیږي وی رفع په معنا د چا سره راځي او چتوالی څه ویل کیږي او رفع تنصیف او رفع ویل کیږي ارتفاع شفت چپلا عند تلفظ به پس سره کله په دې رفع باندې تلفظ کوي نو دا لاندې څومره شي کیږي او چتی نسب تول نسب ویل کیږي بل انتصاب الشفتين عند تلفظ به على حالهما چې کله په دې دغه باندې سړی په دې نسب باندې تلفظ کوي نو باغې سره دا ډول شوندې شي کیږي ودرېږي نو دیو جنا دا ډول شوندې په خپل حالت باندې ودرېږي چې کله تلفظ کوي نو دیو جنا دې تناسب کوي او جر څه ته چر ویل کیږي چې دا یا خدای چې دا شونډه چې دا کومه لاندې شونډه ده هغه لاندې طرف ته راخلې کیږي نو دی وجنا د جر څه شي ول کیږي جر ول یا د دې وجنا چې علاقه دا معنا د فعل یا د شپې فعل راکاږي او خپل مذکور باندې څه کوي را داخلي دا جر د انذار نه ده واستوى دا اسانا مثل ختم الله على قلوب على ولګي دا, دا ختم او مهر راکا او د پختون مذکور باندې چې شه داخل ته مذکور چې شه ده قالم ده نو دی وجنه على کلی جر تجربه والعامل عامل شاطئ الكي ما به رفون او نسكون او درون ما دا هغه سید یا هغه لفظ دی دیږي په سبب د دې سره يحصل حاصلي جرفا یا نسب یا د چا د وجه نه چې رفع راځي د چا د وجه نه چې نسب راځي د چا د وجه نه چې جر راځي هغه ته چې ورکېږي عامل ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخر او محل اعراب زید اعراب چې دی لکه هغه د اسم نه هغه حرف اخی د اعراب چې ښکار کیږي دا په چا باندې ښکار کیږي لکه جان زیدون چې دا دال حرف اخی دی په دې باندې اعراب ښکار کیږي جان زیدون رئیس زیدن او مرر ولی دا اعراب ولی په اخر کلمه باندې کوي ودا اعراب چې دا صفت ده نو اسم د پر دا اعراب چې دی او صفت په عام طور د موصوف نشي کېږي لکه صفات د موصوف نه رسته راځي نو دی وجنه د اعراب د کلمې په تیجی کې راځي لکه اخر کې راځي و ومحل الاعراب محل الاعراب د اسم نه هو الحرف الاخر حرف الاخر مثال الكل مثال د ټول خبرو لکه قام زيدون وقت فقام عامل دا قامتي شي نه عامل دې چې دې لکه دا زید په کومه سمه ده دا چې ده اعراب ده او دا دا چې ده لکه محل اعراب وعلم دې شی بیا یو څنګه کې تنبیه کوي فزا نه ښه په دې خبره باندې چې په دا ټول دنیا کې وګورئ نا څه څه مورب دي بس څه مورب دي نو ټول څه مورب دي دا بس څه چې دې لکه مورب دي کوم کوم یو دا د چې فعل اسم متمکن معرب اسم متمکن په څو قسمه ده شپږ بلدا معرب او بل چې جمع معرب ده فعل مضارع هغه چې نون د جمع مؤنث سالم نه نون د جمع مؤنث نه او نون د ثقيله او خفيفه نه چې ویل نه خاصه فعل مضارع د ټول تدریب نه تدریب نه تدریب باسي دا ټول چې معرب دي هغه چې څه دا لري چې په سیمه مستقله او ویني خفيفه کچه ته ویني شکل او خفيفه په سیمه په واسطه چې پیدا دوله سم کې دی لکه موجود دي نو دا څه چې نه مرابط یو باقي چې دی لکه موجود دي والا خو څه په خبره باندې انه شان د خبرې دا دی لا يعرب في كلام العربي